دا څه چې ځنې ښځې وایي چې دا شاپیریانې لري که څنګه دي او د غیب خبرې کوي دا ټول خرافات دي دا ټول بدعات دي امام ابن قیم جوزی رحمه الله په یو کتاب کې فرمایي وقایت الانسان من الجن و شیطان هغه ښځې چې دعوا د دې کوي چې موږ تعویز ورکوو موږ شاپیریانې یو دا یا کونډې دي یا پیغلې جنکۍ دي چې تقریبا مزرت غواړم په ساعت کې شیطان څلور ځلې خپل خواهشات دیو سره پوره کوي نو دیو باندې عقیده کول فاسد عقیده ده د هغه بدبختیان یو مکر و فریب دی چې دوی ځانته جوړ کړی یا د غیب خبرې امیر صاحب چې دی هم د پکتیا نه میسج را استولی و چې د ستر حجاب نه پیژني ستر او حجاب دواړه پټوالي ته وایي چې ښځه باید مستوره او محجبه وي او د ځوانانو نه شکایت کړی و چې ځینې فاسد فلمونه په خپل موبایلو کې ساتي هغه بیا تیتوي او حتی کمپیوټر ته رسیږي دا بدبختی ده او څوک چې دا کار کوي تر قیامته پورې چې څوک دا ګوري او د دې نه لذت اخلي ګناه د هغه په غاړه ده الله دې ورته هدایت وکړي عبدالمالکو د هلمند نه اړیکه نیول د حیلې اسقاط په هکله باندې پوښتنه وکړه واقعا دا رایجه ده د متقدمینو په کتابونو کې دا نشته ځینې متاخرینو دا حیله راویستلې او دې دپاره ځانګړي شرایط ټاکړي له بده مرغه چې هغه شرایط اوس نشته هغه شرایط نشته نو چې شرایط نه اوسېږي نو دا سقاط به چیرته صحیح وي که شرایط وي بیا متاخرینو دې ته جواز ورکړی او تش په قبض باندې په هغه باندې حج نه لازمیږي چې لاس کې چې شی نه اوسېږي او د زیارت په لنګر کې چرګ یا غوایه خیرات کوي دا بدبختي ده دا خرافات دي دا بدعات دي دا یو چل یې جوړ کړی دی چې څنګه د خلکو نه شی ترلاسه کړي نو الله دې په موږ باندې فضل وکړي چې د الله د دین نه د الله د کلام نه ځان خبر کړو او د دې خرافاتو او د بدعاتو نه ځان وساتو زیارت ته تګ رسول الله صلی الله علیه وسلم تللی دی البته تګ یې په دې شکل چې هلته به ځي السلام علیکم یهل القبور یغفر الله لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر دعا به کوې ځې داسې به نه چې هغه ځای نه مالګې راوړي خاورې راوړي او هلته جنډې تړي دیوالونه او دروازې ښکلوي دا خرافات دي دا بیا د اسلام په مقدس دین کې نشته دی او ځوان لپاره د ګیرې او د سر تورول دا حرام دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګڼ احادیث دي او علمګیري فتاوا هم رانقل کړي زه نه غواړم وخت کم ده چې هغه حوالې زه درکړم خو یوه خبره ده که یو ځوان سر سپین شوی وي یا سپینګیری وي چې سر سپین شوی ځوانه ښځه کړي فقهاو هغه ته جواز ورکړی چې هغه خپل سر تور کړي یا مجاهدي چې جهاد ته ځي کولی شي هغه حقمل صاحب د کونړ نه د تقریر مسله زه په دې باندې غږېدلی وم دا د آثارو نه او د رسول الله صلی وسلم احادیثو نه ثابت ده محمد نبي و د کندهار نه د ګیرې ګومنځول یا د هغه ګمنځول په جومات کې دا صحیح کار نه دی ځکه جومات هلته ویښته تویږي د ګی جومات د ګیرې د ګمنځولو ځای نه دی چې هلته ګیره شانه یا ګمنځ شي بلکې هغه د الله د عبادت ځای دی او چې له همدې کې څه فرق نشته په هر وخت کې تاسې ګمنځ کولی شئ څه نه څه ایمیلونه به هم زه راواخلم وګورم چې څوک د کم ځای نه ایمیل راستولی نوم یې نشته دی البته سوال یې داسې کړی دی چې ډېر ډیر ځلې مې د مختلفو خلکو څخه اوریدلي چې په جنت کې د نارینه و لپاره حورې دي خو د ښځو لپاره څه علاوه ځانګړتیاوې شته که نشته کومه نعمتونه چې الله رب العزت جنتي مسلمان ته ورکوي هغه به ښځې ته هم ورکوي خو هغه ښځې چې په دنیا کې دي الله رب العزت به دیو لپاره هلته په آخر کې جوړه هم پیدا کوي چې په دنیا کې ښځه ده په آخرت کې به هم وي او هغې ښځې چې دوه خاونده کړي دي هغې ته به اختیار ورکول کیږي چې کوم یې ورسره خوښه وه هغې سره به وي نو سړي ته چې الله حورې ورکوي ښځې ته به الله خاوند ورکوي او کوم نعمتونه چې الله جنتي مسلمان ته ورکوي هغه به زمونږ خویندو ته هم ورکوي زمونږ بل دی اوریدونکی فیض جمال زاده د زابل څخه خو ډېرې خبرې کړې دي ستاینه یې کړې ډېره مننه ستاسو نه یوه پوښتنه دې آخر کې داسې ویلي دي که د یو چا پلار د زکات د پیسو څخه ملا امام ته د معاش پر ځای ورکړي او هغه یو څه وخت بعد مړ شي وارثان یې توان هم لري دوی بیا زکات ورکړي که نه بلکل زکات دې ورکړي هغه زکات نه دی شوی چې د امامت په مقابل کې چاته یې ورکړی دی هغه زکات نه دی شوی لازم ده چې بیا هغه زکات ورکړي زمونږ بل اوریدونکی دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو محترم مولوي صاحب زما نوم سخیدات فائز له زابل څخه ایمیل درلیږم پوښتنه مې دا ده چې هغه ملا امام چې شتمنۍ یې د نصاب حد ته نه رسیږي او دا طبعي ده چې ملا امام ته د محلې د خلکو لخوا څخه معاش مقرر وي نو آیا عشر د همدغه کلیوالو لخوا څخه ملا امام ته ورکول کېدای شي بلکل چې هغه ملا امام شتمنۍ حد د نصاب ته نه رسېدلې او هغه ته د امامت په مقابل کې تاسو نوره اجوره ورکوئ که عشر زکات هم ورکوئ په دې کې باک نشته دی خو که دا عشر زکات د امامت په مقابل کې ورکړئ دا خبره بیا صحیح نه ده او په آخر کې ویلي که د فیسبوک پته دې راکړې نو ډېر به ښه شي ډېر درپسې ګرځېدلی یم خو پیدا مې نه کړې نه پوهېږم چیرې یې زه همدلته یم د رکوزیا په سټډیو کې چې تاسو زما آواز اورئ زمونږ بل اوریدونکی دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو چې د دې پوښتنې ته انشاءالله ما ځوابونه په مخکې خپرونو کې څو څو واره ویلي دي بل اوریدونکی دی زمونږ انشاءالله چې هدایت الله نقشبندي دی د دې پوښتنې ته هم چې الفاظ کفر وویلي دا څو څو واره ما ځواب کړې ده په آخر کې دا راته ویلي دي ته څو زامن لرې او نومان یې څه دي زه تر اوسه زامن نه لرم دوه لورګانې مې دي چې یوه د دوه نیم کالو او بله ماشومه ده په دې هیله چې الله رب العزت موږ ته صالح اولاد هم راکړي نو دا وې نن د ستاسو ایمیلونه چې ما درته ځواب کړه څه ناڅه تکراري و ځکه مې هغه ونه لوستل